خیالات کړی نو پکار ده چی دا ریګمل رو اخلی چی دا شیونه چکی صفا کی ورپسی موت روان ده څه پته لګیږی که دی بیا پا نسید بیا پا نسید نو چی دده موت په ښه حالت باندی راشی نو په دغ وخت کی یو مس پکار ده دا دی ماسخوتن چه دا وخت ده په دی باندی نه شمع مفریته یی په پوه شی او نه مقصد دا ده چی څه وی ماښام نه بعد لږ هغه سړی روټی وخوری ماخوستن خو لږ ناوخت وی بیا پکی ته پورا دمه شوی هغه خوب ادا شی نه سړی ذهن نه چی هغه مفرد درجی کی نی مفرد درجی کی نی وی ها البته چی یو سړی اسی بلی دو طبع دا او سوس پوس تا خو ټوله ورځ ودی نو اوس بیا ټوله ورځ عبادت نی د یو کس لحاظ خو په شریعت کی نی د کس دونه کس ها شریعت کی خو د یو مجموعی خلقو چی وی لحاظ وی شرعی اصولو کی او شرعی دستور العمل کی نو په دغه وخت باندی یو عبادت پکار ده نو هغه ماسخوتن مونځ شو بات ختم هو چه دی دی صفا کی ریک مال باندی زان او بیا دی سملی نو خوب بای صحیح وی او خیالات بای چه وی خوب کی صحیح وی او مقصد داری چه سحر با عبادت تا چه کیدلای سی پاسی دلای سی وذلک اذا آوی الی فراشه او دا چه کله مقصد یو سړی ټکانه واری خپل فراش تا ومال للنوم او نوم طرف تا مائل سی ازکه حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کړی دا عن السمر دی کیسه گوئی نا بعد العشاء چی د بعد العشاء دی سړی کیسه گویی نه کئی عربو کی به بعد العشاء څه کیدلی کیسه گویی کیدلی ما نیکه داسی وه مونږ داسی وه څه یو من ګړد تی پهلوانانو خبری به جوړی کړی وی دا پوه شی او بلکل په دی کی دی عربو علاقی شبیه آ مقصد دا دی چی مونږ علاقو کی هم دغه شی چی بعد العشاء دا به مقصد کیسه گویی ګانی کیدلی باقاعده مجلسونه به وو او دا کیسی به وی ادم خان دا او میرو خان دا داسی پهلوان وو دا وو به جنگونه وکړل ادا یو پورا غیمه به تر سهار به دا کولی به سهار ټیم ته ودشو به نه سهار مونږ وانه بچ راو دا تر اوسه پورې دا رواجونه وو او اوس مقصد دا چې د حکومت رامی توپ کړه ټي وی ګانې کړه دا شینه تر نا وخت پورې څه فلمونه ډرامي ورته چې بیا خو خو بخیسته چې سحر منځونه هر شی ورنه چی پاتې اچ ود کېږي چې شګندز انچ سی اودسی بیا هغه شیونه خوب کی وینی چی سو وای طالب ولی خوب کی اکو بکو نه وینی بیا ټول په مطالعه طالب خوب کی کتاب وینی فلانی کتاب می سم نکړ دا فلانی می زده کړ او نن جی فلانی کتاب درته شاو خوب کی او نن فلانی مصنف سره می ملاقات کړ ټول خوبونه چی په دی باندی چیرته بل کیسه خوب کی لیدلی ده غریبانو شه جی صرف دالو په ورځ باندی دی ګرماشت دی وجی نه هغه خوب کې څه نه ویني د ګرماستې وجه نه چې سهار دی چې کېږي پته نه وي ورته کله یې لمونځ کړی لمانځه بعد یې نام دی چېرته میتیازو ته کښېني او پته ورته ولګېږي چې دا خو دې عیسی بچه ده خرابه کړې که نه نور خوب کې څه ویني نه ولذلک نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن السمر دی وجنه حضور صلی الله علیه وسلم منی کړه د دې چانه کیسه گوینا بعد العشاء وعن قرض الشعر بعده او دی جوړولو دی او دی ویلو دی اشعار نو ورسته دی چانه جکه چې دا پزړه باندې چې زنګ منګ اچي ادا شینا نو دا خو د صفائی وخت ته شه جی ګوره دا دری اوقات څنګه پکی راوستل شه څوره عجیب رمز سره چی پدی کی عبادت پکار ده ادا د احوالو د مکلفینو سره چی دی موافق دی راځه اوس پسی دارنګه وسیاست الامه او انتظام دی امت لا تتم آن پورا کیگی الا مگر پدی سرا بی ان یؤمرا بتعهد النفس چی دتب حکم ورکړی سی بتعهد النفس بعد کل برهت چی دی به هر وخت نفس هر یو ساعت بعد ما نفس څه کئ بیدارئ چی ده نفس دغسی چی وی بیدار وی الله تعالی یی چی وی یاد وی من الزمان حتی یکون انتظاره للصلوة و استعداده لها من قبل ان یفعلها حتی چی ده انتظار دی دلمانځه دی پاره او استعداد دی دلمانځه دی پاره چی ځان برابرئ مخکی دی دینه چلائی کړی نی و بقیت لونها ادارنګ بیا چی وکی بیا څه موندی پوری هغه دی لمونځ سره دی دعا دی امام دی جماعت دا سړی ذهن باندې لږ غوندې چی پاته یی چی تر دکانه رسی و صبابت نورها ا صبابا هغه لږ غوندې صبابا اصل کی هغو اوبو ته وتای چی په برتن کی زیاتی چی پاتی شوی یعنی هغه صبابه دی نور پاته یی بعد ان یفعلها وروسته دینه چی دی وکی دا ټول په حکم دی صلات کی ګڼل شی نو چی دا په حکم دی صلات کی ګڼل شی فیتحقق استیعاب اکثر الاوقات نو متحقق شی استیعاب دی اکثر اوقات په په ذکر د الله تعالی کی نو چی ګوره ته سحر لمونځ وکی سحر لمانځه نه مخکی برابری ورته کای بیا لمونځ وکی بیا هغه بعد څه حصه پوری دی دا مقصد دا ده چی الله تعالی یاد په هغه کی ذهن کی بیا که نوافل محسنین وی سوا بیا د هغه سره نور په ذهن کی شی بیا چی ماسپښین لمونځ وکی بیا د نور الله هغه نه مخکی هغه نه بعد دی بیا څه ناڅه نورانیت بیا مازدیګر نه مخکی بعد بیا بیا نو تقریبا که ټول مکمل اوقاتو کی تا الله تعالی هر وخت په زړه کی مقصد هغه نه یی کنه هغه نورانیت نو خو اکثرو اوقاتو کښې چی صحیح لمونځ دې کړی وی کنه نو اکثرو اوقاتو کښې به دغسې خدای پاک دې تا ته مستحضر مستحضر کیږی او ته به غلط کارونه بیا نه کای ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر آ ځکه راغلی دی چی صلاة د فحشاء او د منکر نه چه کئی منع کئی ولی منع کئی ځکه چی په دی کښې هر وخت د الله تعالی سړی مخ ته چی مستحضر وی او چی یو مسلمان مخ ته الله تعالی هر وخت مستحضری او ده دا سوچی چی ما الله تعالی وینی پوه شوی نو بیا به مقصد دا دی چی دی ما هغه چه کئی منکر او فحشاء هغه به نه کئی نو ځکه ده صلات تنهی عن الفحشاء والمنکر راغلی شه جی فیتحقق استیاب اکثر الاوقات ان لم یکن استیاب کلها نو متحقق شی بیا پدی سر استیاب دی اکثر اوقات اگر کا مقصد دا چی استیاب دی ټول نسی وقد جربنا اشا سوی چی گوره مونږ ما دی دی تجربه کړی دا مونږ دی دی تجربه کړی دا ان النائم علی عزیمت قیام اللیل چی یو سړی په دغ نیت وده شوی وی چی زبا شپې پاسه تهجد تا یا فلانی وظیفه می پاته دا آ بکوم یا فلانی کتاب می نده کتلی مطالعه آ بکوم تاسو رشتیا وای دا سړی به گهره خوب وکی نه به وکی دغسی به بیا چی لږ او ته او لا به یوه نیمه یی دی به وایی چی کاغه ما ټیم چه ده پوره سه چو وار تی به دی سه کیږی پاسی او ویښیږی به چه داسی یو ولی دنیوی یو حادثه سړی په زړه باندی چی یاره فلانی ځی ته به نن ځو وختی کنه بیا به ګوره څو واری پاسی حالانکه ښه مشکل خوب یی یا دروند خوب یی بیا څو واری پکی چه کیی پاسی شاه سوی چی موږ ددی تجربه کړی ده ان النائم علی عزیمت قیام اللیل چی یو سړی نائم وی په دی نیت باندی چی زه به شپی پاسم لا یتغلغل فی النوم البهیمی نو دی په نوم حیوانی کی ښه دننه کیدای نشی چی سم ودی داسې نه کیږی ځکه طالبانو خوب دروند خوب نه ولی هغه خو دا ذهن کی یو کتاب په نه پاته لا دوه کتابه چی به هغه ته وختی پاسی او مقصد دا ده چی مطالعه به که دا به که نو دی وجه نه دو خوب نه چو وار تی شپی غریبان چه کیږی چه بیا ګړی ته وګوری چه ودره داسی نه سهار لمانځه نه پاته شی او مقصد دا چه هغه مطالعه دی قضا نشی چو وار یی ګوره خوب کی بس ځکه غریبانو سرونه چه کیږی بیا خوږیږی شاه جی وان المتوزع خاطره علی ارتفاق دنیوی وعلی محافظت وقت صلاة او ورد دارنګه چه یو سړی زړه مقصد یو ارتفاق دنیوی باندې تقسیم شوی وی یا محافظت تی وقت صلات باندی یا یوی وظیفه باندی الا یفوتو چی درنه پاته نشی لا یتجرد للبهیمیه نو دا بهیمیه ته بیا مجرد نه یی او قوت بهیمیه بیا په ده کی دونه اثر نه کوي وهذا سر قوله صلی الله علیه وسلم ادا راز دی دی خبر دی حضور صلی الله علیه وسلم د چی ویلی دی من تعار من اللیل چوک چی خوب نه چی ګیډی یا بیدار کیږي او دا وای ذکر کوي چې لا اله الا الله په بشه خپل ذکرونه راغلي دي نو دا سړی او نو که بیا اودس وکړو او مقصد دا دی چی لمونځ یی وکړو نو بیا دی ده هغه لمونځ چه وی هغه هم قبول وی دارنګه دی کول دی الله تعالی ته وګوره رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله داس خلق تی چه نغافل کئی دولارا تجارت ولا بیعنان بیعان ذکر اللہ دی اللہ تعالی یادنا ویصلح ان یجعل الفصل بین کل وقتین ربع النهار او دا صلاحیت دی لری چی وګرځاوسی فصل په مابین دی هر دوه وختینو دی لمانځه کی ربع دی نهار او ربع دی نهار ما درته ویلو چی تقریبا دری ګانټی تقریبا فانه یحتوی علی ثلاث ساعات وهی اول حد کثرت للمقدار دا اول حد کثرت دی مقدار المستعمل عندهم فی تجزیات اللیل عربهم وعجمهم وفي الخبر په حدیث کې راغلی دی ان اول من جزع النهار واللیل الى الساعات نوح علیه السلام وتوارث ذلک بنوه اصل ثالث امور مرعیه فی تعین دی اوقاتو کی تلاحظ واحد من الامور الاربعه لتعین الوقت تعین دی وقت پارا دی دی امور اربعو کی یو خام خاچوی موجود وی الاصل الثالث ان وقت ادا اطاعت وقت ادا اطاعت هو الوقت الذي هغه وقت وی یکون مذکرا لنعمت من نعم الله چا مذکر دی لپار مذکر وی لپار دی یو نعمت دی نعم الله نا کله یو نعمت یاد دی پارا په یو وخت کې خدای پاک عبادت مقرر کی چې بار بار هغه مسلمانانو هغه نعمت به سکیږي یادیږي لکه مثال مثل صوم یوم عاشورا لکه صوم دی یوم عاشورا دا خ عبادت ته اوس مقصد دا چې مسنون عمل دا نو دا دی لپاره نصر الله فیه موسی علیہ السلام علی فرعون په دې ورځ باندې خدای پاک دی موسی علیہ السلام امداد کړه او په مقابله دی فرعون کې فصامه به غرزون لرا وامر بصيامه نو دی وجنه مقصد دا چې په دی ورځ باندې روزه ولري نو خلق روزه لري په دی ورځ باندې نو زین کې هغه عظمت چې سی رئیس چې په دی ورځ باندې خو موسی علی السلام خدای پاک چکړو د فرعون په مقابله کی غالب کړی وو فرعون یې غرق کړی وو نو مقصد دا دی چی دا لوی عظیم انعام وو د الله تعالی په اسلام خلقو باندی نو هغه د الله تعالی انعام بیا بار بار یادیږی وکه رمضان لکه رمضان مبارک واخله نزل فیه القرآن چی په دی کی قرآن نازل شوی دا وکان ذلک ابتداء ظهور الملت الاسلامیه او دا ابتداء دی ظهور دی ملت اسلامیه و نو بار بار رمضان چی رادرومی نو مونږ به وایو مونږ به رمضان روزی چکو لرو او دا به مو ذهن کی رادرومی چی دا ګوره هغه میاشت ده چی الله تعالی په دی کی مونږ دی پاره ضابطه حیات چه ده نازل کړی ده قرآن کریم نو بار بار به مو دا عظمت چی دا په ذهن کی وی دی الله تعالی هغه عظیم نعمت دا به مو بار بار په ذهن کی هر کال او مذکرا لطاعت انبیاء الله تعالی لربهم یا دا او وقت دا مذکر وی ځکه عبادت په دی یو وخت کې راشي چا مذکر وی لپاره دی طاعت دی انبیاء الله لربهم وقبوله ایاها منهم الله تعالی ورنه قبول کړي کیوم الاضحى لك یوم الاضحى ولی هغه دی ابراهیم علیہ السلام سنت سنت ابیکم ابراهیم شجی نو هغه مقصد دا دی چې هغه سنت هغه مقصد دا دی چی تا هر وخت په ذهن کی وی چی دغسی مقصد ایغ د خدای پاک اطاعت دی پاره خپل زوی مقصد دا چه کاوه ذبح کاوه الله تعالی بیا دنه دا عمل چه که قبول که او په ټول امت باندی چه کړه مقصد دا دی چی اضحیه نو دا ځکه په دی پاره چی هغه د نبی هغه شان عظمت رئیسی هغه فعل بار بار یادیږی. دې صلات کې او صدقې کې پدې کې چې پدې کې به صدقې کوئ او لمونځونه به کوئ پدې کې تنویه د رمضان ده واداء شکر ما انعم الله تعالی من توفیق صیامه ا دې دې شکریه ادا کول دي چې الله تعالی ما ته د روزو چراک توفیق را کنو دا دې دې پاره ده او موږ دونه خوشحالي پکې ته حد نه زیات کو چې هغه چور رمضان کې سړی عبادت کړي هغه ټول چې سي اپ وبو باندې لار شي په اوبه باندې حالانکه دا خو دې لپاره ده چې د هغه رمضان په عباداتو باندې شکریه ادا کول دي او په هغه باندې خوشحالي چې کې دي کول دي چې په هغه خوشحالي کوي چې شکر ده خدای پاک ما ته د رمضان روزو لرلو چې راکړ توفیق راکړ عباداتو توفیق راکړ نو یو شکریه ادا کول دي هغه شکریه موږ داسې حد ته ورسو چې مقصد دا چې الټه کفران نعمت شي کفران نعمت شي وکیوم الاضحی لکه یوم الاضحی واخله ګوره فیه تشبه بالحاج په دی کی مقصد داده چی تشبه وی بالحاج وتعرض لنفحات الله المعد لهم اچی هلته دی الله تعالی کوم هغه رحمتونه آ دو پر هغه وی نو دی هغه دی پاره ځان چی پیش کول وی او هغه سره تشبه کول وی او تکون جرت سنت الصالحین المشهود لهم بالخیر یا یو شی کلا هغه مقصد دا دی چی طریقه دی هغه صالحینو وی چی دو کوم مشهود لهم بالخیر وی علی السن الامم په هغه زبانو دی امتونو سره هغه ټول ورته مقصد دا دی چی ټول امت هغه ته ټول امت ګواهی دی خیر کئی داسی خلقو یو سنت وی نو مقصد دا دی چی هغی یاد کولو دی پاره او په یوه وخت کی هغه ضروری چی ان یطیعو الله تعالی فیه مثل اوقات الصلوة الخمس لکه اوقات دی صلوات خمس لقول جبرائیل له دی قول دی جبرائیل دی وجه نه هذا وقتک و وقت الانبیاء من قبلک دا دی تا لمنځونو وخت ده او دی تانه مخکی انبیاء لمنځونو چه وو وختونه وو ومثل رمضان علی وجه واحد یو تفسیر مطابق رمضان کی هم دا رد نمی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم چی دا تفسیر ہو کی چی بلکل لکه په تاسو رمضان میاشت کی روزی دی دارنګ مخکنو امتونو باندی وی او څوک دی داس تفسیر کی چی کتب علیکم الصیام چی تاسو باندی روزی مقرر دی لکه په مخکنو امتونو باندی چی وی مقرر وی خدا دا چی په هغه باندی رمضان نه علاوه نورو هغه کی تاسو باندی چا کی رمضان کی و که صوم یوم عاشورا یا لکه صوم دی یوم عاشورا واخلا بالنسبت الینا تاسو مونږ په نسبت سره و یشبه او مقصد دا و یناسب معنی سره مناسب دا ان یکون الاصل الثالث چې دا اصل ثالث دا دی معتبری په اکثر اوقاتو کې دا اصل ثالث په اکثر اوقاتو کې چې دا معتبر ده والاصلان الاولان اصل الاصل یعنی دا ضروری نه چې په ټولو اوقاتو کې دا اصل ثالث مو چې ذکر کړ چې دا په ټولو اوقاتو کې دا باب اسرار الاعداد والمقادیر دا باب ده په بیان دی اسرارو د اعدادو کی او د مقادیرو کی اعداد دا د عدد جمع ده ګنتی ته وتای شمار مقادیر دا د مقدار جمع ده چه کله د عدد هغه معروض سره ذکر سی لکه لس روزی په پوه شوې پنځه رکعته لس رکعته داسې بیا دې ته چوتايي مقصد دا دی چې مقدار دې نه بیا تعبیر په چا سره کېږي مقدار اوس شریعت د عباداتو څه مقادیر مقرر کړي دي څه عدد یې خاصه مقرر کړی چه فلانی عبادت په دونه وی دونه روزی لا لس روزی یا شل روزی یا په ظهار او په دغه کی شپیته روزی کفاره کی یا دا شینا یا د لمانځه هغه مقصد دا ده چه رکعتونو تعداد نو شریعت چی دا مقرر کړی دی نو شریعت ګوره دا فیصلی هسی جزافا او اټکلا او رجما بالغیب ندی کړی چی شریعت یو عبادت تی پارا څه مقدار متعین کړی دا او څه مقدار ښودلی دا نو دا شریعت دا فیصله دا هسی څه اټکلا او تخمینا او جزافا او رجما بالغیب فیصلی ندی بلکه دا د څو حکمو او د څو اسرار هغه مقصد دا ده چه په دی کی چه دی مضمر دی او دا اعداد او مقادیر د څه حکمو او د څه اسرارو چه دی متضمن دی نو اصل خو په دی باب کی هغه دا ده چه د هغه وخت نه بی با د هغه مکلفینو احوالو لحاظ هغه به ورته معلوم وو نو هغه تعداد ورا عبادات پئ څه کول مقرر کول په اصل خو په دې کې دا ده چې بس هغه نبی به هغه به د امت حالت ته کتل نو هغه ته به په دې کې مقصد دا ده چې ښه ښکارېدله چې دو د دا لمونځ دوره رکعته کوي د بل د دوره رکعته کوي د بل د دوره او په دغه وخت روزې دوره لري په هرې میاشت کې دې درې روزې مسنوناً مثال لري او مقصد دا دی چې په کال کې دې دېرش روزې فرضاً لري او داسې احوالو د مکلفینو باندې به یې لحاظ و نو د هغې مناسبت په بنیاد باندې به د دې طاعاتو د عباداتو هغه مقادیر هغه به انبیاوو څه کول مقرر کول اصل خو په دې کې بنیادي خبره شاه صاحب وایي چې دا ده لیکن دې باوجود بیا هم پکار ده چی مقصد دا ده چی راسخین فی العلم دی مقصد په دی کی لږ چه وکی تفصیلات وکی لږ دی پکی گفتگو وکی او دی پاره که څه نور اسرار دور باسلای سی کنه نو په دی کی به څه قباحت نه یی چی مثال هغه پکی څه نور رازونه هم چکی بیان کی چی دا هم پکی راز پروت تا دا هم پکی پروت تا دا هم پکی چه دا پروت تا نو شاه سی وای چی په دی کی به هیڅ قباحت نه یی چی که زه دی په حق کی مقصد تاسو ته څه اسرار چه که پیش کو چی مثال دا فلانی عبادت مقدار دونه ولی ده د فلانی دونه ولی ده د فلانی دونه ولی ده که دی زه څه اسرار ووایم کنه نو په دی کی به څه قباحت نه یی تاسو په دی خبره پوه شوی خو چونکه دا مسله عدد او مقدار او دی سره تعلق لری نو شاه صاحب خو یو زبردست عدد تا چی آ شی ته داسی یو عجیب توطیه او تمهید وتړی کنه داسی یو نایاب توطیه تمهید جوړه کی کنه چی هغه اصل خبره نه توطیه تمهید چی اوږدوي خو داسې توطیه تمهیدي بیا چې کله هغه اصل خبره په ټچ کوي بیا د هغې کې د وضاحت ضرورت بیا نوره پاته نی بس بیا فورا په هغه توطیه تمهید باندې لګي خو توطیه تمهید یې دونه اوږدوي که نه چې ته به وایې چې ورنه پاڅېدلی ته به وایې چې څه سړی ورنه پاڅېدلی چې سړی دا به څه مهال خبر شروع کوي که نه سمه اوږده توطیه تمهیدي نو بهرحال دغسې کیسه ده ځکه فاني صاحب چې ورته ته په تمهید کې رانه پاڅېدلې، ما لا ویلې مدعا خو نه وه، ما خو وفا کلنګ د مینې غوښته، څه خیراتی نام خدا خو نه وه. نو تمهید کې به تاسو حوصله نه وتاچو، بیا به ګورو چې څنګه مقصد دی، کله مدعا په ولګوي کنه بیا به پته درته لګي. اوس ورته ګورو. زبردست خبرې کړې دي نااشنا. ها تاسو علم حساب سره مقصد څه نا څه مناسبت سته که خلاصة الحساب مو چا ویلی خو ویلی به یی که چا نه یی ویلی کم سے کم په سکولونو کی خو مقصد دا ده چور ریاضی ویلی ده ټول سم حساب دانان یو شه جی ټرک علم دا اکثر سره په ویسلی ټرک علم باب اسرار ال... نظیم خان موسی وای چې میټر ته چوتای چې مې ټرک چې زه چنه ټرک نه آیم شه جی باب اسرار الاعداد والمقادیر دا باب د اسرارو د چا ده اعدادو او د مقادیرو اسرار په دی باب کی بیانوی اعلم په دی خبره باندې به ځان پوه کی ان الشرع لم یخص عددا ولا مقدارا دون نظیره چې شریعت نه ده خاص کړی یو عدد او یو مقدار دون نظیره او بل مثیل نه ده خاص کړی او دی خاص کړی دی کی نوی دا نه وی الا لحکم و مصالح مگر دا څه حکم او دی مصالحو دی وجی نه یی چی یو مقدار پریدی بل مقدار خوښی هسی اټکلا خبری نه دی پدی کی به څه حکم او مصالح پراته وی وان کان الاعتماد الکلی علی الحدس المعتمد علی معرفت حال المکلفین اگر کدی کی اعتماد کلی په چا باندې پکار دا په هغه حدس او ظن باندې چې هغه معتمد دا علی معرفت حال المکلفین دی هغه انبیاء چې کوم ظن دا وما يليق بهم عند سياستهم يعني عند انتظام امورهم وهذه الحکم والمصالح او دا حکم او مصالح چی دی ترجع الى اصول دا سو اصول ترجع کیگی اغا اصول با اول ورته اوائے بیا با مقصد دا چی دغا حکم او مصالح مقصد دا چی پا دی اوقات چکم اغا چکم دی عبادات چکم مقادیر دی بیا با تا پا پوئیگی نو دغی څو اصولو ته رجعه کیږی اولنای اصل انشاالله نن وایو اولنای اصل اولنای اصل دا ده تاسو ته پته ده چی عدد عدد دا ګنتی ته ورته ای چا ته ورته ای ګنتی ته او دا دی کم منفصل په اقسامو کی ده دا دی علم ریاضی ما چدا دی علم حساب موضوع ده عدد او تاسو بیا وایو چې عدد غټ چې کوم دی عدد صحیحه چی وی کسر نه غټ عدد عام مقصد دا چې په دوه قسمه ده زوج دا او فرد دا تاسو دا سے تعبیرونه کو تاک تا او جفت تا نو زوج چې منقسم به متساویین وی او فرد چې مقصد هغه چې منقسم تاک چې منقسم به متساویین نه بیا تاسو دا هم ویلی دی چی اصل دی اعدادو آ له ایک نه واخله تر نو پوری دا اصل دی اعدادو ده او دینه بعد بیا مقصد دا ده چی له دینه څه کیږی جوړیږی بیا تاسو دا هم ویلی دی چی کله مقصد دا ده چی ته اعداد زیاته نو مقصد دا چې د کوم اصل عدد د دا با مقصد دا چې د لسونو زیاته یو سه مختبه یو ته صفر واچای نو دینه دهایی جوړ سی بیا که نور زیاتای نو دا به مقصد هغه سو ځای ته یوسې سیکړې ځای ته یوسې دوه صفران به ورته واچوې بیا سوان ونه جوړ سي او مقصد که بیا نور زیاتای بیا به دا هغه هزار ځای ته یوسې الف ځای ته بیا به درې ورسره واچوې بیا دې نه څه جوړ سي پوه شوې زرینه جوړ شي ونه زران زران ښه فاضل ورته څه وایي زرینه بیا دې نه زران جوړ سي او عربو کې تر زرو پورې چه دا عدد دا پوش عرب معاشرې کې مخکې دونه مال و دولت نو چه زرو نه زیات هغه و پوش زرو پورې چه و عدد و نا خو ایس گپ تو لگا و ولی نو دونه دنیا مالدار مالدار خلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سونا غت مال دار خو به هر حال نور به بیا دوی په دې سره حساب اول سل زرا پنځوس زرا په پوه شلې او داسې مقصد دا چې مئت الفین مئت الف الفین په دې باندې به چې کول حساب اول او بل مقصد دا ده چی بیا تاسو دا هم ویلی دی چی واحد عدد دا کنه دا دا بنا بر اختلاف تی عدد چی عدد تعریف که ته داسی وکی چی دا عدد چا ته وتای هغه کمیت هغه مقدار ته وتای تطلق علی الواحد و ما بعده چی په واحد او په ما بعد باندی چه کیږی اطلاق نو بیا واحد عدد دا اکه واهی عدد تعریف تی داسی وکی چه عدد چاته وتای نصف تی مجموعه دی حاشیتینو ته وتای نو بیا واحد عدد نه بیا له دوه نه عدد شروع شي دوه نصف تی مجموعه دی حاشیتینو ده یو حاشیه درې دی یو حاشیه چه ده یو ده نو دی چه سره مجموعه کی سلور شو ده نیمه شو نو بس دوه نه چه عدد بیا شروع شو تاسو په دې خبره باندې پوه شو نو دا مسئله ده چه دا خبری تاسو تزده کړی نو اوس شاہ صاحب د اولنی اصل داسی بیانوی، الاول اولنی اصل دا ده ان الوتر عدد مبارک چی وتر یعنی دا طاق دا یو عدد مبارک ده لا یجاوز عنه ما کان فیه کفایه چی یو وار په دی طاق عدد باندی گزاره کیږی کنه نو بیا دی سړی دینا تجاوز نه کوي دینه دی هغه پله کیږی نه وهو قوله صلی الله علیه وسلم ادا دا قول دی وسره او راز په دې کې دا ده انه ما من کثرت الا ومب الا مبدأها وحده داس یو کثرت نشتا مگر مبدأ دی سوی وحدت وی لس تا لس عدد دا په پوه شي خو دوی کې یو وحدت اعتباري وي مبدا د دې چې وي آ وحدت وي خو یو چې کوم دي لس واري لس اکایګانې کې بیا به څه ونه جوړ شي یعنی لس واری اکائی ګانی واخلی بیا لس ورنه جوړ شی سل واری دی اکائی ګانی واخیستلی بیا څو ورنه جوړ شی نو هر کثرت تی پاره وحدت حقیقی وی هر کثرت تی پاره وحدت حقیقی وی نمبر ایک دا اوس دا ترته ثابتوی چی د وتر عدد وتر چی کوم دی وتر عدد دا بهترین ولی دا وتر عدد بهترین ولی نو وتر عدد ځکه بهترین ده چی څونه اعداد دی که تاک تی او که جفت تی او که ډیر دی او که کم دی دې پاره مقصد دا دئ چي څه شئ پروت ته وحدت حقیقی په هر عدد کي چي دا پروت ته په هر عدد کي پروت ته وسره او سر پدې کي دا ده انه ما من کسرة الا مبدأها وحدة مگر مبدأ ددې وحدت وي واقرب الکسرات من الوحدة ما کان وترا اوس ا اقرب دي کسراتو بیا په کسرتونو کی اقرب وحدت ته څوک ته چی کوم وتر عدد وی چی کوم وتر عدد وی ځکه وحدت دوه قسمه ده یو وحدت حقیقی ده یو وحدت اعتباری ده د واحد کی کوم وحدت ته وحدت حقیقی لس واحد دی په وحدت اعتباری سره ولی چی لس دی مقصد دا دی چی لس اکایگانو چی دا مجموعه دا نو پدی که یو وحدت اعتباری راغی نو وحدت دا قسمه دا یو وحدت حقیقی دا یو وحدت اعتباری دا نو اوس په زوج کی وحدت حقیقی سره مناسبت پروت وی ځکه چه په هغی کی وحدت اعتباری وی لیکن په فرد کی وحدت حقیقی سره چه هغه واحد ده هغه سره ډیر مناسبت پروت وی هغه سره ډیر مناسبت پروت وی ولی ځکه چه په وتر کی خو یو وحدت اعتباری شو ایو دو وای چه په وتر کی بل وحدت تا په وتر کښې دا یو بل وحدت ده چه هغه عدم انقسام الی عددین صحیحین ده نو په وتر کښې دوه وحدته شو نو دا هغه واحد حقیقی سره چه شای شو ډیر مناسب شو ډیر چه سه مناسب شو او واحد حقیقی مبدأ المبادی خو بیا چوک ته الله تعالی ده اللہ تعالی دا نو دی عدد کے اللہ تعالی سرا مقصد چرا اسی تشبہ رئیسی او حدیث مبارک تا اگر کبھی لفظی نقل ندا خو معنی صحیح ده چی تخلقو باخلاق الله تخلقو بخلق الله نو په دی کی هغه وحدت حقیقی چی د الله تعالی وحدت ته یو قسم هغه وحدت خو د الله تعالی صفت ته نو دی هغه سره مقصد دا چه رئیسی یو قسم ته مشابهت غوندی رئیسی نو ځکه دا وتر عدد چی کوم دی آ چه دا بهتر ده چی وتر عدد هغه واحد حقیقی سره مناسبت چه دا زیات تر زوج عدد نه نو دې وجوهات او الله تعالی خو بیا مبدأ المبادی ده واحد خو مبدأ ده الله تعالی خو مبدأ المبادی ده نو په دې سره مقصد د وتر عدد یو قسم مشابهت چا سره رادرومي بیا هغه د الله تعالی سره مقصد اگر که لا یشبهه شیء مشابهت په دې معنی سره نه خو سره سره درجه کې مقصد هغه کې وحدت پروت تا او پدې کې مقصد هغه یو قسم وحدت غوندې راشي نو دې وجوهات په بنا باندې لکه مقصد دا دی چی تخلقو بخلق الله حالانکه هغسی خویان خو سړی الله تعالی وال غوندی ځان کی خو پیدا کولای نسی او نه دی هغه مشابه خویان خو بیا هم حکم راغلی دی چی څه نا څه یو نقل خو به سړی چه کئی کئی اسی تاسو پوه شو په دې خبره ګوره دا لږ دقیق غوندې ده سوچ په پکو شه جی داسې نه چې بیا ګډې وډې وایو ورپسې شه وعلا داسې خبره ده مجموعه سی لا خمسه و خمسه دا نه چی مونږ وایو چی لس پنځو پنځو نه جوړ دی لس هغه لس اکائی ګانو نه جوړ دی ولا علی هذا القیاس داسی نه چی لس دی شپږو او څلورو نه چی دی جوړ دی وتلك الوحدة نموذج الوحدة الحقيقية في تلك المراتب ادا وحدت چکم دی بیا مقصد دا چی دا یو مثل دی او یو عکس دی اغا وحدت حقیقیہ وی پدے مراتبو کی ومیراثها منها وفی الوتر هذه ومثلها معها او بیا په وتر کې دا وحدت اعتباری هم پروت وي او مثل د دې پروت وي چې هغه وحدت ته بمعنی عدم الانقسام الی عددین صحیحین متساویین نو په هغه کې دوه وحدت اصلا نو وحدت حقیقی سره مشابهت زیات راغی فهو اقرب الى الوحدت نو دا وتر دا اقرب الى الوحدت سلو من الزوج دی چانا الزوج عددنا وقرب کل موجود من مبدئه او قرب دی هر موجود هغه مبدئ ته یرجع الی قربه من الحق چی کوم شی مبدئ ته څونه ورنږدې کیږي دله الله تعالی ته ورنږدې کیږي ولی لانه مبدأ المبادی ځکه چې الله تعالی خو څه ده مبدأ المبادی ده عجیب رمز سره نه خبره بیان اوس بهر حال شاه سے پټول علوم کې لکه ورته خدای چې مهارت ورکړیو والاتم فی الوحدة او اتم فی المحدت الله تعالی دا لانه مبدأ المبادی والاتم فی الوحدة متخلق بخلق الله او دا داسی چی دی سره مشابه سی لکه یو سره متخلق بخلق الله سی ثم علم بیا پدی خبر باندې ځان پوی کا ان الوتر علی مراتب شتا شجی اصل ثانی خو ډیر دا